خبره باندې پوه شوي دې د پر تا شول ټول سن بل یو روایت پیدا شو بل سند پیدا شو نا وسی مطابق د دې تایید کړي او دا وسوالو مطابق بوالو کنه وسو خدا مطابقت طالبانو الا معتبری چې مطابق سي اعلی د مطابانا یا مساوی سي مساوی کدا مطابق سره کمزورې د متابانه نبی د سر نه متابات کیږي نه قوت سره دي خبره باندې ورسیده چې اعلی متابعت سي په کوم روایت کې هغه اعلی د دې سي الحفظ نه یا د برابرۍ نو قوت ورشي او کده دینه کمی نو ټول ختم شو متابام لار ختم شو سره متابیم سره قابل د استدلال نشو شو ګوره گویا کی وی فوق او د پاسه د متابانه یا په مثل دی لا دونه دی ته هغه اشاره شو د کمی د دې تایید کې د دینه د متابات د چا کوي د دې دا متابعه شو کنه متابعت یو شو دا د سره برابر دي په سند کې درواتو په صفاتو کې په کثرت هر څه کې کوشش وکړو یا اعلی دی ټو ټیک د مطابقت وو شي درجه بل خوي شو درجه یې او کنه دا کمی به شي نه وای او دغه حکم مختلط الذي لم يتميز اختلاط هغه کس چې هغه باندې اختلاط راغلی او داغي تمیز نکی او د مستور او د اسناد مرسل دار له د مدلس کله چې نشي پیژندل هغه محذوف منه د دې مدلس نه تدلیس کړه دی کنه یو کس کوئی تدلیس اقسام په ذکر شي یو کنه یو کس پټ کړه دی بګي دا ټول چې کوم دي دا یو سیټ کوي دا متابعه کوي څه کوي او دیو د پاره د دې یا اعلی د دین یا د دې همثل بل سند پیدا شو ناغه د تایید کو دې ټول سره یو لګوي نو دا به سو ګرځي حسن لغیره نه لذاته په خپل ټول ضعیف دي خدا تایید د وجنه مجموعه کې سره نه سلور پنځه بیماران دي نو یو روغ سړی نشي را پرځولې ها دا لږ قوت پکې راغی دا ظاهري مثال نو ګرځي حدیث د دې د چا سیء الحفظ مختلط مستور مرسل مدلس ټول سره ولګي سګرځي حدیث د دې حسنن لا لذاتی بلکې د تجکم بل وصفه بذل دای موصوف ګرځولې د بیان کړي په دې حسن او په اعتبار د مجموع من المتابع والمتابع مجموعي حیثیت سره ځکه هر واحد د دین احتمال لري ان تكون روایتو ثوابا او غیر ثواب ها په دې اعتبار سره شو برابر دي کنه نو کله چراغ من المعتبرین د قوی کسان روایت چې موافق د یو تن د دې سره وګرځیدو راجه یو د جانبینو د احتمالایان طالبان قوت پکې راغی کرانه کسانو یو بلې پرځولو ما یو کس سیټ ته ولاړو نو هغه چې د مرګره بل ته کوک شو کس په غالب راغی کنه د بدی بل طرف ته ځان دا کو چې د مرګره ونه ورځي خیر بهر حال مرګره غالب راغی و شړې مې پر زولو کنه تا ته ګوره پر زولو کلمې دی زما ویشتي نو پر ما دلته لګ زورونه کړی جانب احتمال او غالب راغی اوس ګوره وای المذکورین ودل ذلك على ان الحديث مقبول فارتقى من درجه التوقف الى درجه القبول ومع اول کې هو توقف وکړي چې حدیث قابل استدلال نه دی نو دیو خط ما ارتقاء الى درجه القبول فهو منحت عن رتبه الحسن لذاته وګوره کته دې شوی دی د درجه د شان د حسن نه ولې د اسم ضعیف په ټولو باندې اطلاق مخکنه چې دا ضعیف دي حدیث مرسل باندې د ذوف وغیرہ مدلس باندې وایي ربما توقف بعض من اطلاق اسم الحسن عليه وقد انقذ ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد ختم شو ګورا متن پوری کوم خبره نه خو ختم شو سند ذکر کې سند ستوي اسناد او سند تعریف موږ ابتدا کې کړي ضرورت نشته چې به رانات دی وی دا لار دا المو سلتو ال المتن در رسیدو چاته یا رسی کس متن ته طالب مخاطب دوړ مانو ته متن طالبات سخت وي او د ساروي شاته وي او د ساروی خپې دا په منزله د سند دی تکیه ساروی د شا پسې شي تکیه لګولې ده خو نو دا شی وګڼي چې دا متن په منزله د حیوان د شا او سند ولسو د سند تذکره او شو سره لمون متن د مقصود تبرو وای تسی کی بدا اسناد من کلامی یا دا برسی کی انتها نبی تا او تقاضا بکې د دې انتها لفظ یا تصریحا یا حکما یعنی منقول په دې سند سره د قول د نبی نه یا د فعل یا د تقریر نه خبره باندې ورسینه نو دې ته وسوي طالبانو مرفوع مرفوع پر تکلی شوی ته یو دې حدیث ټول مرفوع وي ورسول نبی وایم لا تلفا قال رسول الله صلى كذا او عن رسول الله صلى الله قال كذا ونحو ذلك چې کوم محدثین ذکر مثال د مرفوع فعلی صراحتا دلته خو قول ذکر کو فعل ذکر کوي وایي چې دا شی وي صحابي نبی اسلام لیدل دا شی کول یا او یقول هو او غیره کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يفعل كذا تسویان معنی صراحتن قالتو به حضرت النبی ما کار کړو مخامخ نبی علیہ السلام مخکی کذا او یقول هو دیو یا بل سو دی فعل فلان به حضرت النبی صلی الله علیه وسلم کذا او ذکر کوي نس انکار د نبی علیہ السلام لذالک انکار دی نو الله پیغمبر سره لپاره را لګره رد منکر د پاره او د مخ کې کار شوی دی سره دا غین نبی اسلام سکوت اختیار کړی سهار سنت صحابي کړی دي کنه د نور خاتون مخ کې کړی دي او د مون نورستو خبر باندې رسید نبی اسلام ته تاسو کې دا سو ایمان سنت پاتې شو نبی اسلام خاموشي وکړه څه وکړه نو څومنګ دا کوشش کو چې نه کیږي هغه روایتونه نه چی نور خطو پوری کنه خو دې سره به چل کې نو که تدویر کوش نو خبر نه نور نه بعد کولی اولاد نه دی کوي او که څه آزار داسي چې دا سنت بدن پاتې شي نو کدی نو ورستو کوي جواز نه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ زاد ډیر اوچت نو د اسرایلیاتو نه روایتونه نقل کول او د پوری تپل ډیر ثابت دی هغه ځان له مسله د سند چې کوم ذکر کو راځي و ما لا مجال للاجتهاد فی دخل نوی دلره پدې کې څه اجتهاد ان غیر مدرک بالقیاس مقادیر ذکر کې لکه قیامت مسلې ذکر نه دا په عقل ثابتېږي نو چې نه ثابتېږي نو موږ سوای صحابه عدول دي مبتدیین دي کنه دي بدعتیان دي نو معلومه ده شو چې پیغمبر نبی اوریدلی څه اصل ورسري نو د دې وجنه تزکیه الله کړي پیغمبر کړي اجماع ده په دې باندې ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضوية من بدء الخلق او اخبار الانبیاء او الاتیت کالملاهم والفتن واحوال دا اول پیدایش ته بخلو اخبار د انبیاء یار کر روان ملاهم شو جنگونه فتنی شي احوال د قیامت دارنګ له اخبار داغه سم چې حاصلې کې په فعل دغه باندې ثواب مخصوص یا عذاب مخصوص دا څوک په عقل ویل شي نشي ویل نو دې د پاربسي حکم د مرفوعي زکه دا ول دلیل ذکر خبر اور کول په دې سره دا تقاضا کوي د مخبرن له خبر ورکون کی د دې د ته چا خبر ورکړي ځان نه خو نه وای کنه دا مرفوع حکمن او د صحابه د پر معلم څوک اباز هغه دي چې خبر ورکړي د کتبو قدیمونه د دې وجنه احتراز شو د قسم ثانی نه چې هغه کې دخل دسی رائے وغیرہ وی ناغه سره اقوال د صحابه دي په دغه ځای کې پاتې شو د تمنګ بیا مرفوع نشو ویل وایم نو الګ طالبانو یو رکو دا دا اکثر روایتونه مشهور او راجح دي صحیح ده او که چا دوه کړو کنه یو کړو ها کچری وې کړه اجزا خلاص شو ګورنګار نه دی پرې کولو اولا نه دی ګورنګار نه دی خلاص شو خبره معمول به مسلک د جمهور نو د ځان نه نه دی ویل ها وای ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقوم من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل ما شاء الله مبتدین ندی ما قید مخکې لور شي مبتدین ندی ځان نه نه وي اصل موجود دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت وسوای وقد استدل جابر بن ابو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بانه كان يفعلونه والقران ينزل ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القران آه. فیوسکی کې دی پر دا حکمن پر ما ورته به صيغه الکنایه دی په زید سیو سره صریحه او نسبت کوي نبی له کوي تابعی عن الصحابي يرفع الحديث او يروي او ينمي اشاره کوي ها او روایتا او يبلغ به او رواه دې ټول باندې اطلاق سکی د مرفوع حکم دا مرفوع دی تقاتلون قوما الحديث او په کلام د خطیب کې دا معلومی چې دا قال قال سو کې انداد بصری والو خاص خپل اصطلاح ده نه د جمهور علما محدثین اصطلاح وایم ومن السياق المحتمل لقول الصحابي من السنة كذا فالأكثر على أن ذلك مرفوع ونقل ابن بل فيه اتفاق ومن السنة شوي طالبان مراد السنة النبي صلى الله عليه وسلم او ابن حزم د ظاهر نه دلیل نشي ان سنت دا خوارج د پمند نبی او د بند نور کی خبر باندې پوه شو مونږ وایو کله چې سنت مطلقاً ذکر شي سر بکی فرد کامل تا او کامل سنت د چا صلی الله علیه وسلم او سنت و اظهار ته اظهار چې کیږي نو پس شي کیږي په سنت د پیغمبر کیږي خبر باندې ورسینه او سنت چې کوم د لازمي معنی طریقه مسلوکه فی الدین ده نو موږ یا ماخوذ د چانه ده پیغمبر نه نو موږ دا سنت عام وایو اولا نو بي ذات وی او کسانیه نه وبل عرض وی شامل شټول ته وایم واما قول بعض من كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې مرفوع نه ولې داسې بیان او صراحتن به ولې نه چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السنه به ولې وي نو دا ټول سری مرفوع حکمی طيب. او ينتهي غاية الاسلام إلى صحابي كذلك أي مثل ما تقدم في كون الذي يقتضي التسريح بأن المنقول هو من قول صحابي أو من فعله أو من تقريره ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه والتشبيه لا تشتغل فيه, جم... فيه مساواة من كل جهة الکه څنګه چې نبی اسلام مبارک دا اختص دا دی دا یو کلو مینه سونه او غیره دا دی ویلې وکنه دا شي خبره باندې پوښوي نو دا وایي چې دا سینه دلته کې تشبیه ورکړې ده کذالک مونږ ویلو مشبہ به سره نبی اسلام ترشدی مرفوع صریحی او مطلب دا دی غیر ذکر فعلی قولی تقریری ذکر کړن او بیا غیر سره سکړه ومن السنه وغيره دا کړه په کار دي چې دلته هم داسې شي نو موږ دا چا ویلې دي چې مشبہ تمام اجزاء کې سي تشبيه د مشبہ به سره موږ ویل چې دا احمد سره اسد سره ازمره دي نو تاسو سوې چې دا ازمره نه دی ګوره نو موږ تشبيه په یو جز کې په کله اجزاء کې نه موږ شړې پهلوان نه که پینځه کسان لاندې کړه نو کله په گزارم نه کینو هغه سي مړ دي خپلوان دي خبره باندې ورسې نو په بعضو کې تشبیه دانه چې کلو جوه کې تشبیه شوای اس مخکې ولما كان هذا المختصر شاملا جميع انواع علوم الحديث استطعت منه الى تعريف الصحابي من هو فقلت وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به وما تعالى صحابي شاته وي مرګري ته وي په اصطلاح کې څه مرګري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولی دا امور اضافي دي په نسبت سره سره پیژندې شي سره وي زما مرګري نو سمانه خزا په خبره باندې کوی شو کنه بل سره وي زما مرګري بل سره دلته مرګري د صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم دا څوک دی وای ایمان راوړی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ملاقات شوی او مړی په اسلام اگر کا منځ کې ردت واقع شوی بنا بر قول اصح نو دی وای لوک یې ملاقات کافی دی او ځینې و چې ډېر وخت ملاقات مرګتیا هم خو لیکن دا قول صحیح نه وای وهم صحابة بلا تردد واللقي في هذا التعريف كالجنس وقوله وقوله مؤمنا به دا فصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لیکن په حالات د دې کې چې د کافری نو دې ته صحابي نشي ویل به دا فصل ثاني شو هر تعریف سي تقریبا مرکب د سنه فصل او د جنس نو دا مرکب شي د سر فصل او د جنس نو سوای او باسي بری باندې هغه چې ملاقات شوی مؤمن لیکن بغیره یعنی نور انبیاء امتیان او دا قول زما ولو تخللت ردة اے بین لقیه له مؤمن به او بین موته علی الاسلام په دې منځ کې لکه طالبانو شرط مرتدواله مراغله اخر کې خو طور متخلل څه شی دی لکه طالبان بین دمین دم ممکن دا ول نذیر کې طالبان څه کوي اول کې اسلام ثابت دی منځ کې ارتداد راغی الله ورته دوباره اسلام نصیب کو سکو دا اول او اخر ګرځا منځ کې دای ختم کو نو ته باندې پوه شو یې وایم وقولك الأسهل إشارة من الخلاف في المسألة تنبيهات ذكر كي لا خطا برجحان رتبة من لم من لازمه النبي صلى الله من لازمه صلى الله عليه وسلم قاتل او قتل تحت رايته على من لم يلازمه او مل او لم يحضروا مع مشهدا جنگ ته یا څوک چې خبرې کړې د سره لګي یا تلل کړي لګ یا لیدلې لری نه یا په حالات اور کوټوالی کی اگر که مطلقا صحابیت کی برابر دی ټول په فضیلت جزئی کې سری دیو بلنا جدا دي په دې نقطه باندې پوښې دې ته اشاره کوي انبیا په نفس نبوت کې ټول برابر دي کنه دي او په جزئی فضایلو کې فرق شته دی کنه دا مسله وایي مرسل د صحابي سره حجت دار له تابعی په باره کې چوم دارا شي امام ابو حنیفه سر نه روایتونه هم نه دي نقل کړي د صحابو لیدل شوی دي کنه دي شي دا خو جمهور محدثین مانی لیدل شوی دي کنه دي شي تابعی ده کنه دي دا وګوره دویمه صدای کې سړی د صحابیت داوا کوي یو نیمه صدای کې داوا کوي نه مني سو نو دا غلط دی دا معنا په خپل کې دا بیا غلط دی او کنه تحت الام راضی چې او دغه وخت پورې صحابه موجودو علما په دې باندې پوره خدمت کړي وایي مخکې تاسو او او سنته هي غایت الاسناد لتابعی وهو من لکه صحابي بس بس طالبانو څو درجه مونږ ویلي درې تاسو څو آسان مخکې به تاسو استلې مثالونه باندې فټ کړئ حماد یا جریر لیکي ایماو کې کوم جریر دی ها جریر بن عبد الحمید یا امام بخاری ولیکي لکه نسائی ولیکي یو غټ امام ولیکي هغه باره کې تاسو الفاظ د توصیف وګورئ چې کوم الفاظ دي مشغول دي تمرو او څه کو ناس مونږ ویلې وکړ طالبان دغه وګورئ تاسو دا اجرا یا اکذب الناس مونږ ویلې وکړ وزاون ویلې نو څوک ګوري پدې کې اوس حمید الرازی ګوري یحیی ابن لوط دغه ګوري واقعي ګوري کم یو چې پکې تاسو لیکي اوس دا الفاظ دا لاندې ګوري تاسو فټ کې چې را صحیح راځي او کنه راځي ٹھیک شو سو درجه موږ ویل دو ویلې سو موږ ویلې دو شوي ویل لا ها لس پاتې دا تاسو دا کوي کوم روات مبارک دا الفاظ لګ دا کوي بیا لګ حکم مبارک ٹھیک شو مخکې شوی دي نور روات وګورئ نور چې مبارک سره دي بیا په دې باندې حکم وکړه تاسو چې سبق شو سال لې ما ته وره دا آسان دي نور کې بیا د مشکلات راځي باندې ټول مخته ټول